قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شي په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د منبر غږ خبرونه هم وړاندې کیږي هله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت او ژباړې ته راګرځوو ورته ووایه، که پلرونه مو، زامن مو، وروڼه مو، مېرمنې مو، خپل خپلوان مو، هغه مالونه چې ګټلي مو دي، هغه سوداګري چې تاسو یې له سړېدو وېرېږئ او هغه کورونه مو چې ډېر یې خوښوئ تر الله، رسول یې او د هغه په لار کې تر جهاد کولو درته غوره وي، نو بیا تر هغه صبر وکړئ چې الله خپله فیصله درته راوړي لا عبد الله ابن ابي اوفا رضی الله عنهما څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدیجه رضی الله عنها ته په جنت کې له ملغلرو د جوړ کور زیری ورکړ چې نه به پکې چغې او شور وي او نه به پکې ستړیا وي نن د جمعې مبارکه ورځ د یو زرو څلور سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د شوال د میاشتې پنځلسمه چې د دوه زره اتلسم میلادي کال د جون له نهویشتمې سره برابره ده په خبرونو کې اورئ چې مجاهدینو د کابل په مکرویانو کې مشهور امریکایي جاسوس او په پکتیکا کې د سفریق قطې قومندان عزیزالله کاروان وواژه د تخار په چاهیاب کې پراخې سیمې او څلور پوستې فتح سوي دي شل تنه پولیس وژل سوي، وسلې او مهمات یې په غنیمت ونیول سول. د میدان وردګ په سید آباد کې مجاهدینو دوه عرادې زغروال ټانګونه ویجاړ کړل، یوولسو تنو عسکرو ته یې مرګ ژوبله واړوله. او د هرات په چوست کې دوه ټانګونه ویجاړ سوي، یو ټانګ او یو زکویک په غنیمت ونیول سول. د الخندق عملیاتو په دښمن ځپونکي جریان کې نن ماښام اته بجې د کابل ښار د زړو میکرویانو په سیمه کې د پکتیکا ولایت د سفرې قطعې پر قومندان عزیز الله کاروان چې د امریکایي اشغالګرو مشهور او مخلص جاسوس و د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ په یاد بریالي برید کې نوموړی له یوه ساتونکي سره ځای پر ځای ووژل سو او د خپلو وحشانه کړنو په سزا ورسېد له تخار ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې تېره شپه دوه بجې د دې ولایت د چایب ولسوالۍ د یتیم تیپې په سیمه کې د دښمن پر پوستو مجاهدینو عملیات پیل کړل عملیاتو د سهار تر شپږو بجو دوام وکړ او په ترڅ کې د دښمن څلور پوستې په بشپړه توګه فتح شوې د نواباد، فیض آباد او دولت آباد په نوم پراخې سیمې چې خورا ستراتیژیک موقعیت لري په بشپړه توګه د دښمن له کرغړن شتون څخه پاکې او د مجاهدینو په کنټرول کې شوې. دغه راز شپاړس تنه پولیس وژل سوي چي د دیارلسو تنو جسدونه د جګړې په ډګر کي پاتې دي، څلور نور یې د امو په اوبو کي غرق سول او یو تن یې ژوندی ونیول سو. په پوستو کي له دښمن څخه دوولس میله کلاشینکوپونه، دوه میله پیکا ماشیندار، یوه قبضه راکټ، دوه نارنجک انداز او په زیاته اندازه مهمات او نور ډول ډول توکي د مجاهدینو لاس ته ورغلل. له تخار څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړ چي د دې ولایت په مرکز کي مجاهدینو دوه تنه اربکیان ووژل. او د میدان وردک په سید آباد کې تیر ورځ ماپښین دوه بجې د سلطان خېلو په سیمه کې د مزدور عسکرو پر اکمالاتي کاروان د مجاهدینو له لوري برید وسو چې له امله یو عسکر ووژل سو دغه راز تېره شپه لس بجې د یادې ولسوالۍ په لسالارو کې هم د مجاهدینو په ناڅاپي برید کې د دښمن دوه ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ سول درې تنه عسکر یې ووژل سول څلور نور ټپیان سوي دي د نوموړي ولسوالۍ په پتنګ سیمه کې هم درې تنه عسکر هغه مهال ووژل سول چې په پوسته یې د مجاهدینو له لوري تېره شپه د لیزر په مټ برید ترسره سو. د خوست ولایت مجاهدین وایي چې تېره شپه دولس بجې د صبروي ولسوالیو د سوري پاڼ په سیمه کې د مزدورو عسکرو پر قرارګاه د سپکو او درنو وسلو په مټ برید ترسره کړ معلومات ښیي په دې برید کې دوه تنه عسکر ووژل سول لږ وروسته د وژل سوي عسکرو د لیږد په هدف د خلبیساتو له کمپاین څخه نور عسکر را روان وو چې په لاره کې پر رینجر د مجاهدینو له لوري د ځای پر ځای سوي مین په وسیله چاودنه وسوه په دې چاودنه کې رینجر ویجاړ سو اته تنه عسکر مړه او ټپیان سول د هرات ولایت له چست ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې وړمه شپه د یادې ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ د مجاهدینو له لوري وسلوال برید وسو د برید په پایله کې دوه ټانګونه ویجاړ او یو ټانګ او یو زکویه کې مجاهدینو په غنیمت ونیول خو په پیښه کې څلور تنه مجاهدین هم ټپیان سوي دي له همدې ولایت څخه یو بل خبر وایي چې د اسلام قلعه په سیمه کې تېره ورځ مزدور قومندان زین الدین چې له کابل څخه کور ته روان و د یو غلچکي برید په ترڅ کې ووژل سو او مجاهدین روغ رمټ خپلو مرکزونو ته راغلي دي همداراز د کویسان ولسوالۍ اړوند د اسلام قلعه په بازار کې تېره ورځ ماپښین دوه بجې د لوجستیک امیر معاون ضیاالدین د مجاهدینو د یوه غلچکي برید ښکار سو او ځای پر ځای ووژل سو د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو ولسوالۍ کې تېره شپه درې بجې د مملې باغ په سیمه کې د اربکیانو پر قرارګاه او شاوخوا پوستو مجاهدینو برید وکړ د معلوماتو له مخې د برید په پایله کې د قرارګاه یوه مهمه دفاعي پوسته په بشپړه توګه فتح سوه په پوسته کې یو اربکی وژل سوی او په قرارګاه کې بیا اووه تنه اربکیان مرګوني ټپیان دي د فاریاب ولایت مجاهدین وایي چې بیګا شپه یوه بجه د دې ولایت د چلګزي ولسوالۍ مرکز اړوند سیمه کې د مزدور عسکرو پر امنیتي پوسته وسلوال برید ترسره کړ په برید کې سپکې درنې او لیزري وسلې وکارول سوې د شپې تر درو بجو یې دوام وکړ په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح سوه او پکې میشت د قومندان په شمول پنځه تنه مزدور عسکر ووژل سول او څلور نور ټپیان سول همدارد له دشمن څخه په پوسته کې یو پیکا ماشندار پنځه بمې افغان او ګڼ نور مهمات مجاهدینو په غنیمت ونیول په پیژه کې دوه تنه مجاهدین هم ټپیان سوي دي د پروان ولایت له شینوارو څخه مو خبر ترلاسه کړ چې تېره شپه یوه بجه د کپشان درې په خوله کې د مزدورو پولیسو پر بیس د مجاهدینو له لوري برید وسو معلومات ښیي د برید په پایله کې دښمن ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ اړوند د غلجانو د زابر د سیمټي په سیمه کې سهار د مزدوري اردو پر پلي عسکرو د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره سو د برید په پایله کې اووه تنه عسکر مړه او ټپیان سول او پاتې نورې په تېښته ولاړل خو مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی همداراز د نادعلي ولسوالۍ د ناقل آباد او د ډبرو پله په سیمه کې پرون مازدیګر شپږ بجې پر مزدور دښمن د دراز کوپونو په مټ بریدونه ترسره سول. د بریدونو په پایله کې پنځه تنه عسکر مړه او ټپیان سول. د همدې ولایت په نهر سراج کې پر یو پوسته د برید له امله دوه تنه عسکر ویشتل سوي دي په مرجع کې هم دوه عسکر مجاهدینو وویشتل د ګرشک او سنګین تر مابین یو مزدور پولیس مجاهدینو وژلی دی د هلمند په ناوه کې یو عسکر د دراسکو په مټ وویشتل سو په نادالې او مرجه کې هم د جلا جلا بریدونو له امله دوه تنه عسکر ویشتل سوي دي د نیمروز په دلارام کې بیا د دوو جلا جلا پیښو په ترڅ کې درې تنه عسکر له منځه ولاړل او د فراه په پشترود کې هم مجاهدینو یو عسکر د لیزر په مټ ووژلی دی د پکتیا په احمد خیلو کې یو تن مسلح عسکر ژوندی ونیول سو د میدان وردک په سید آباد کې پر یو پوسته د برید په مهال یو تن عسکر ووژل سو او د قندهار په معروف کې بیګا شپه دوه بجې د سالیسون په سیمه کې مجاهدینو دښمن ته کمین نیولی و چې سیمه ییز قومندان عبدالستار او ورسره ساتونکي عسکر یې په رینجر موټر کې ورته راغلل د دښمن له رارسېدو سره سم مجاهدینو پر نوموړي د درېش ږغ وکړ چې له دې سره سم قومندان او ورسره ساتونکی عسکر یې له موټره ټوپ کړل، په تېښته ولاړل، رینجر موټر او یو کلاشنکوف یې مجاهدینو په غنیمت ونیول. د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ اړوند د پرو په پوسته بېګاه شپه یوه بجه د یو وسلوال برید په ترڅ کې څلور تنه عسکر ځای پر ځای ووژل شول او درې نور ټپیان شول په پېښه کې څلور تنه مجاهدین هم زخمیان شوي دي د همدې ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د زیارت د پوستې پر اربکیانو پرون ماپښین یوه بجه پراخ وسلهوال برید وسو چې په پایله کې د مزدور دښمن یو رینجر موټر تخریب سو او د جګړې په ډګر کې پاتې سو دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده سوې له لوګر ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې پرون مازیګر ناوخته د یاد ولایت د مرکز اړوند د بخشاباد په سیمه کې وحشي عسکرو د درنو وسلو او امریکایي اشغالګرو د الوتکو په وسیله د ملکي خلکو په کورونو وحشانه بریدونه او بمبارۍ ترسره کړې. د معلوماتو له مخې د دښمن د دغه وحشت په ترڅ کې درې کورونه ویجاړ سول، درې مېرمنې او پنځه تنه ماشومان ټپیان سول. په خبر کې ویل سوي چې ګډ وحشي دښمن دغه جنایت داسې مهال ترسره کړ چې په سیمه کې مجاهدینو هیڅ شتون نه درلود. د همدې ولایت په محمد اغا ولسوالۍ کې هم سهار اته بجې د وغجان په بازار کې وحشي عسکرو پر ملکي خلکو وحشانه ډزې وکړې. او درې لوڼې یې ټپیانې سوې. دغه راز ګڼ نور کورونه هم په مرمیو لګېدلي چې له امله یې خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې ګوډاګۍ ادارې له خپله اړخه د اوربند اعلان هم کړی دی. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د نالک په سیمه کې فراه رود ته پر غځېدلي سړک پرون مازدیګر څلور بجې پر هغو مزدور عسکرو د ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه چې په سیمه کې د مجاهدینو له لوري د ځای پر ځای سوي میان د شنډولو هڅه وکړه د چاودنې له امله درې تنه عسکر ووژل سول همداراز د دې ولایت په مرکز کې یو مزدور پولیس وژل سوی دی د پکتیا په احمد خیلو او ګرد څېړۍ کې پر دښمن بریدونه وسول او د پکتیکا په مټاخان کې چاودنې درې اربکیان ټپیان کړي دي د ننګرهار په غني خیلو کې یوې چاودنې درو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې او د همدې ولایت د پچراګام ولسوالۍ پر ودانۍ او امنیه قومندانۍ بیا بریدونه ترسره سول د ننګرهار په حصارک کې پر یو پوسته د برید په مهال یو اربکی ووژل سو او د بګرام په هوایي اډه مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړی دی تېره شپه لس بجې د بګرام په هوایي اډه چې په هیواد کې د امریکایي اشغالګرو تر ټولو لوی مرکز دی د اسلامي امارت مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ د معلوماتو په اساس توغندي پر ټاکل سوي هدف ولګېدل او په محالي اشغالګرو ته درانه ځاني او مالي تلفات واوښتل. همداراز د ورځې په جریان کې یو ځل بیا د اسلامي امارت مجاهدینو د بګرام په هوایي اډه توغندیز برید ترسره کړ. د توغندیو د لګېدو په مهال د ننه په اډه کې شور او وارخطایي جوړه سوه او اشغالګرو ته ځاني او مالي تلفات واوښتل.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 برخه کې د شر او فساد عناصرو د پروتې لغتې ویلې که له هغوی سره د همدې یرغلګرو مرستې نه وای ټول افغانستان به د امن او سولې یو مثال وای یرغلګرو د افغان ټوپکسالارانو او دیموکراټانو په مرسته افغانستان اشغال کړ مثالي سوله یې یرغمل کړه د جګړې اور یې بل کړ او لا هم د جګړې اور ته لمن وهي پر لتکوونکي په عارفانه تجاهل سره د روانې جګړې پر اصلي عامل یعنې اشغال سترګې پټوي په سوله پسې یوه خوا بله خوا پروژهیې منډې وهي دوی د افغان ولس پر ستر ارمان یعنې سوله سودابازي کوي د لږې متا په بدل کې د سولې دښمنانو ته براعت ورکوي پر جنایتونو یې خاورې شیندي او د ناروا یرغل پایښت ته یې زمینه برابروي موجوده پرلتونه د رژیم د برحاله چارواکو او امریکایي سفارت د استخدام شوو په دستور روان دي د پرلتونو او په اصطلاح د سولې کاروان مشري د هغه ګوند له لوري رهبري کیږي چې د ګوند مرامنامه او اساسنامه یې په امریکایي سفارت کې جوړه شوې او د خپل ولس او ارزښتونو پر ضد د پردیو ګټو او افکارو پروژې پلي کوي. د پرلتونو یعنې د سولې د کاروان د پروژهیي توب په اړه زموږ څرګندونې تبلیغات نه دي، پر دې واقعیت باندې د یرغلګرو پخواني عمومي قومندان جنرال نیکولسن په خورا ویاړ سره اعتراف وکړ، نوموړي جنرال په کندهار کې د یوې ناستې پر مهال وویل چې پر طالبانو به د سیاسي او پوځي فشار ترڅنګ ټولنیز فشار هم جاري وساتي او بیا یې په لا ډیر صراحت سره د کندهار او هلمند پرلتونه یا په اصطلاح د سولې کاروان د ټولنیز فشار د بیلګو په توګه ذکر کړل. د مولوي عبدالغني صاحب علمي بیان. د وعدې پابندي، د بدګمانۍ نقصانات، د درواغو نقصانات، چې انسان وعده وکړي په وعدې سره وفا نه کوي، د دې اصلي منشأ چې ده هغه څه شي ده؟ الله رب العزت دا انسان د دوو صفتو څخه جوړ کړی دی، د دوو متضادو امورو څخه، په انسان کې بهیمیت دی، په انسان کې روحاني ملکوتي صفتونه دي، دا متضاد صفتونه دي، د بهیمیت، د حیوانیت مقتضا په انسان کې د بد اخلاقی راوستل دي په انسان کې شهوت پیدا کوي یو په انسان کې غضب پیدا کوي دوا په انسان کې تکبر پیدا کوي درې دا د بهیمی صفت اخلاق دی چې انسان کې راځي د انسان بل جوړ شوی جز هغه روحانیت دی هغه ملکوتی صفت دی د دې دواړو ټکر دی سره د حدیث علما وایي چې دا حدیث سړی لولي یو حدیث د ربی علیه الصلاة والسلام یې مخته راغی چې په دا خپل ټول ژوند کې یو وارې په دا حدیث باندې عمل وکړي نو رب ذوالجلال څخه به په ورځ د قیامت زرعي خلاصي سي ځکه چې یو وارې خو عمل په کړی دی دا خبره چې سړی اوري نو یو وارې عمل کول په پکار دی ګورئ د شهوت پیروي د غضب پیروي تکبر دا انسان هلاکوي په دې اسبابو سره انسان کې خلاف الوعد د چا د وعدې لحاظ مه کوه پر خلکو بدګمانه اوسېږه کذب د ځان د پاره ذریعه نجات بوله دا ټول خبرې په کې پیدا کی لیکن د دې په مقابل کې رب ذل جلال انسان ته یو روحي قوت ورکړی دی د دې دوه ټکر دی مقابله ده اوس راسه که حیواني او بهیمي صفاتونه په انسان غالب اوسه پر روحي صفاتو باندې بیا دا ټول مسایل پیدا کی او کله چې روحي صفات غالب اوسه پر بهیمي صفات باندې بیا دا ټول صفاتونه ورکی قرآن او سنت انسان ته دغه شی دعوت ورکړي ځکه ته په امتحان کې کوشش دا وکړه چې هغه روحي صفت غالب راسي پر هغه بهیمي صفت باندې کله چې روحي صفت پر بهیمي صفت باندې غالب حیواني صفت باندې غالب راځي نو محترمو د شهوت د حیواني صفت دی کله چې روحي صفت پر دې باندې غالب راځي په انسان کې عفت راوړي غضب، خودخواهي، انانیت دا د حیواني صفت څخه پیدا شوی دی په انسان کې کله چې روحي او ملکي صفت پر دې باندې غالب شي په انسان کې شجاعت راځي او کله چې تکبر د حیواني صفت څخه په انسان کې پیدا شوی دی دا تکبر حیواني صفت دی روحي صفت چې پر دې باندې غالب شو نو تواضع په انسان کې راځي د روحي غالبېدلو څخه درې صفت انسان ته حاصلېږي عفت شجاعت او تواضع د عدل سره چې راټول کې د دې نوم دی عدل د دې نوم دی انصاف د انصاف په صورت کې انسان وعده خلافي نه کوي د انصاف او د عدل په صورت کې انسان پر مسلمان باندې بدګمانه نه جوړیږي د عدل د انصاف په صورت کې انسان درواغ نه وایي د عدل د انصاف په صورت کې انسان په عهد باندې په وعد باندې وفا کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثه من کن فيه فهو منافق درې داسې صفتونه دي چې دا په انسان کې راسي او انسان منافق جوړ شي وان صام وصلى وزعم انه مؤمن بیا که روزي هم نشي که لمونځونه هم کوي او په خپل ګمان باندې د مؤمن هم ځان ته وایي خو لیکن دا انسان منافق دی اذا حدث کذا کله چې د خلکو سره خبرې کوي په خپل محاوراتو کې نو درواغ وایي و اذا وعد اخلف او کله چې وعده د خلکو سره کوي نو بیا مخالفت کوي او اذا تمن خان کله چې دوی امانتدار وګڼل شي مسلمانان پر ده باندې د امین فکر وکړي نو بیا خیانت اختیار کړي دا درې صفات چې په انسان کې رااله دا منافق دی د دې دا معنا ده چې منافق عدل نشته په منافق کې انصاف نشته هغه منافق بیا عقیدوي منافق کې عمل د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانې نه وروسته عقیدوي منافق مشته نه معلومیږي زموږ په وخت کې یا کفر دی یا اسلام دی وبس په هغه زمانه کې دا خلک وه او عملی نفاق چې دا خو موږ تاسو په سترګو وینو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې څلور د شان ذکر کړی دي چې هغه علامات منافق شوولې ده څلور د خصلتونه دي چې دا خصلتونه په چا کې وي هغه منافق دی او که په چا کې د څلور صفاتونو یو صفاتو نو په هغه کې یو جز د نفاق موجود دی اذا حدث كذبه واذا وعد اخلفه واذا عهد غدر کله چې خبرې کوي درواغ پکښې وایي او کله چې وعده کوي مخالفت کوي د وعدې او کله چې د چا سره عهد کوي نو هغه کې غدر کوي د عهد مرتبه درواغ دا زیاته ده په وعد کې مخالفت جائز مع الکراهت دی او په عهد کې خلاف اصلا نه دی جائز و اذا خاصم فجر او کله چې چا سره په خبرو سي نو شکنځلې کوي او بدتمیزي کوي بد اخلاقي کوي حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي چې اے رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا ډیر نیک اخلاق دي د شو اخلاق په وجه باندې تاسو منتشر قوم پر تا باندې راټول شو چې داغه د اجتماع چا تصور نه سو کولای لیکن ستا د نیک اخلاق په وجه باندې هغه پر تا راټول شي ځکه چې روحاني صفتونه پر بهیمي صفتو پر حیواني صفتو باندې غالب راسي او بیا په انسان کې عدل راځي په انسان کې انصاف راځي او دا د رب ذوالجلال د ذات د منشي مطابق ژوند دی په دنیا کې چې انسان به عدل او انصاف او ټول انبیا علیهم الصلاه والسلام د دغه خبرې لپاره مبعوث شوي دي کذب او د دې حکم دا بل اتفاق حرام دی بلکې علما وايي هو من اقبح الذنوب دا بدترینه ګناه ده پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاک والکذب د درواغ څخه ځان وساتئ فانه من الفجور درواغ دا فجور دي والفاجر فی النار او د فاجر حکم دا دی چې هغه به دوزخ ته ځي امام غزالی رحمت الله علیه لیکي وان الكذب باب من ابواب النفاق درواغ ویل دا یو دروازه ده د دروازو د نفاق څخه د خپل نیک عمل اجرتونه د خلکو څخه غوښتل خپل دینی خدمت پر خلکو باندې خرڅول زما محترمو جهاد دینی خدمت دی کنه جهاد یو فریضه ده مسلمانانو ده کنه ده د هر چا فریضه ده چا چې وکړي خپل فریضه یې ادا ته پر بل چا احسان وکړي المنع چا سره دې نیکي وکړه پر هغه باندې احسانات کوه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآباء كالذي ينفق ماله رياء الناس داسې مه جوړېږي بل نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي والمنفق دوم سره یو شو ولې دي د دې سره به الله رب العزت په ورځ د قیامت څخه خبره نه کوي په صحیح نظر به نه ورته ګوري المنفق ساعته بالحلف الفاجر په بازار کې سامان خرڅوي قسمونه باندې اخلي والمسبر الاذار د تکبر په بنیاد باندې پیسې ته بجلکو کښته نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته دې امر کوي چې پیسې به په نیم ساعت باندې وي د لمانځه په وخت کې د غیر لمانځه په وخت کې بس په دې کې د الله رب العزت یو خاص راز دی د رسول الله په ژبه یې ښکاره کوي په بل حدیث کې راځي چې درې کسان دي چې هغه به د جنت بوی نه ویني په هغه کې یو مسبل ځه د انسانانو په نظر کې ډېره عادي مسله ښکارېږي پیسې یې تر بجلې کې کښته یا یې پورته د الله څخه ته ډېر وبېرېږه. د الله د بېرې په وجه باندې ستا روحي صفات پر بهیمي صفات باندې غالبه کېږي. په تا کې د عدل ماده پیدا کېږي، په تا کې د انصاف ماده پیدا کېږي. نو چې کله د عدل د انصاف ماده پیدا سوه بیا به نظام عالم اصلاح کیږي بیا الله ستا د نیت پر بنیاد باندې ستا نصرت کوي او په دنیا کې به دغسې نظام قایموي چې هغه ستا د مرضۍ او د رسول الله د مرضۍ او د الله د مرضۍ مطابق چې امیر نه متقي نو مامور متقي کېدلی سي دومې ورته ویله او صدق الحدیث چیرې به درواغ نه وایي معاذا درواغ به نه وایي درېیمې ورته ویله واداء الامانت په امانتو کې به خیانت نه کوې څلورمې ورته ویله والوفا بالعهد معاذا په عهد باندې به وفا کوې وبذل الطعام سخي جوړ سه واخفض جناحه او د مسلمانانو د رعیت دپاره خپل وزرونه کښته کا د هغو سره په تکبر خبرې مه کوه پر آس سپور دی ور روان دی په مخ کې رود رالی حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه په اداره الخفا کې دا واقعه را نقل کړې ده نو کله چې ورلی دا مشرانو انډیوالانو ورته ویل چې امیر المؤمنین هغه خلک چې دی هغه ډېر ترقي یافته خلک دی دا ستا کالي چې وګوري دا ستا حال وګوري بالا به دوی وایي چې دا څنګه د مسلمانانو خلیفه دی ته راسه نو که سم لنګونه وتړه حضرت عمر یې پر دې مجبوره کړې چې څنګه لنګ وتړي پر آس سپور دی پر اوبو پورې وځي د اوبو په مابین ته چې ورغلی یو فکر و پیدا شو چې ستا دا کار تا د دې دپاره وکړ چې خلک درته وایي چې دا څنګه غوړ سړی دی بس هسې ودرول ولا زما کالي ولیا تر دا اوبو پورې زه تر اوبه نه پرېوتې ولیا په دا اوبو کې دا کالي بدلوم کالي یې بدل کړه بېرته یې زاړه کالي واغوست د هغو سره ملاقات دې خوا چې را روان سو بیرته مدینې ته راته حضرت علي ورسره دی رامخکې سو حضرت عمر فاروق د یو بوډا ښځې سره ملاقات راغی هغې نه پېژندی وا ښځې ته ویله چې څنګه حال دې دی مدینې کې حالات څنګه دي بس هغې ورته ویل چې حالات خو ډېر ښه دي نو حضرت عمر فاروق ورته ویله چې د مسلمانانو امیر فاروق رضی الله تعالی عنه څه حالت یو اړ د هغې تر خولې وځي ول امیر دې تباس حضرت عمر ته ویل ولې هغې ورته وویل تبا دې په دې سي چې دی کله امیر المؤمنین سو دی تر دانه نورزه پورې ماته نیکی نه در رسیدلې حضرت عمر په غار دالته حضرت علی پس راورسېدی تاسو چې ویل چې دا خو امیر المؤمنین ده تباسه تا څه ورته وویل هغه بغاری ولې هلکل عمر عمر الله سبحانه نو بیا ورته وویل چې بډا سوزي د عمر نیکی چې تا ته نه درېسېدلې خو نو استاد حاله به خبر نه ځکه باچا خو نو د ټولو خلکو د حاله خو نه خبرېږي هغې ورته وویله دغسې باچا او دغسې امیر دي حالات چې د ده په حکمرانۍ کې سپی د ولي جمري او دی نه په خبري انسان خو یې خواته پرېږده چې سپی د ولي جمري او دی نه په خبري دغسې امیر دي خراب سو عمر صاحب بغاري ولې ورته ویله چې دا خپل مظالم چې دا پر ما خرڅ اخر یې ښځه په دې باندې راضي کړه چې په پنځه ویشت یا په څلور ویشت دیناره باندې د دې مظالم یې واخیستل او حضرت علي ته ورته دا ولیکه هغه ولیکه ما علي کله چې زمر شوم دا خط ما سره